خو دغه ظالمان بې پوهې او ادراکه په خپلو انګېرنو پسې خوځېدلي دي اوس څوک هغه چا ته لار ښودلی شي چې الله پاک هغه ګمراه کړی وي د دغسې خلکو خو هیڅ مرستندوی نشي پیدا کېدلی فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها